د قران کریم د ذکاولو د پارا سو اصول او آداب دي پاره کې اولنې خبره د قران کریم پیجنګلو او معرفت چې دا مونږ کوم کتاب وایو نو دا کوم کتاب دی دا چې زمونږ نه د څه مطالبه کیږي د دې کتاب معرفت او د دې کتاب په جنګلو نو قران کریم پیجنګلو او معرفت د نورو کتابونو نه تپوس ککای نو څوک په په یو انداز وی او څوک په په بل انداز باندې وی خدا دا چې قران کریم او به جنا د قران کریم نه د قران تعریف قران په خپل کوي او په خپل ځان خي چې زه سيم او صلی راغلی يم د قران کریم تعریف او پیجنګلو دا قران کریم په خپل کوي سورۃ شعراء نلسم سپارا درې خبرې د قران کریم په معرفت کې وکړي اولنې خبره چې د قران کریم راتلل دا د الله تعالی د طرف نه دي نو قران کریم الله را لګل دی دویمه خبره چې راوړې جبرئیل علی السلام نه او درېما علا قلبک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه باندې راغله وی د نبی علیہ الصلات والسلام پزړه باندې راغله کتاب قران کریم نه نو په نبی علیہ الصلات والسلام د جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ د الله تعالی د طرفنا راغله قران دی دا درې واړه په خپل ځای باندې عظیم الشان دي الله رب العزت کتاب دی نو بس لا مثل له ولا مثال له او جبرائیل علیہ السلام راوړل دي نو فرشتو کې د ټولو نه غوړه فرشتہ هغه جبرائیل علیہ الصلات والسلام او په نبی علیہ السلام راغله دی نو د ټولو نه افضل پیغمبر هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قران کریم تعارف قران کریم ځای په ځای په مختلفو اندازونو باندې کوي سورۃ مومن کې ابتدایي حصہ کې اولنی دویم آیات کې وایي د بادشاہانو خبرې هغه د خبرو بادشاہي کوي نو د ټولو خبرو بادشاہ او د ټولو کلامونو بادشاہ هغه قران کریم دی د مکیو سوراتونو چې کم ابتداوی تقریبا نو هغه ټول د قران په تعارف باندې ده او لګو به تعارف په حامیم سجده کیم کوي ورپسې صورت ته د صورت مؤمن پسې صورت حامیم سجده آیت نمبر 42 یو سلو اختم دو سلو اختم اکتالیس و بیالیس دا د قران کریم دا تعارف او پیجنګلو په دې انداز باندې چې دا چا د طرف نه راغله دي او په چا راغله دي او چا راوړل دي نو دا درې خبرې قران کریم کې په مختلفو ځایونو کې کوي نو جبرائیل علیہ السلام صفات ذکر کړل فدې کې مقصود د قران کریم صفات ته او د قران کریم درنول دي دا سلوی کتاب ته چې د لوی فرشتي په ذریعہ د لوی الله تعالی د طرفنا په لوی پیغمبر باندې راغلي دي دا د قران کریم د پیجنګلو یو انداز د قران کې دا د دې لپاره چې زما او استاد لکه د ټولو نلوي سیس قران شي الله د ټولو نلوي دی نو د الله خبره او د الله کلام به د ټولو نسوي لوی الله تعالی واجب الاطاعت ته داغه تابعداري واجب ده نو د قران کریم تابعداري به واجب وي او ضروری به وي د اچا د وجنا د چا د وجنا سوق سوق پریک دی د چې نر سړی وی نر سړی نو مور او پلار د وجنا هغه چې کم دنو خزه پریری او چې دله سړی وي نو هغه خل د وجنا مور او پلار سکی پریری نو دا چې کوم دی د چا د وجه نه سوق پر خودل کوي ملګری په یو بل باندې درونی نو د یو بل د وجه نه سوک چې کمدنو سوک پریک دی الله دا ذات ته چې دا الله د وجه به ټول دنیا پر خودل شي خو الله به چا د پاره پر خودل نو قران کریم دا هغه کتاب دی نو د قران کریم د وجه نه ایس سوکو او ایس چیز با په قران باندې درنول نشي چې قران دا هغه د وجه نه پرې خودل شي د قران د وجه نه با مور پرې خودل شي پلار به پرې خودل شي استاد به پرې خودل شي پیر به پر خودل شي لیډر افسر کرنل برګیډ دا پر خودل شي او قران به پر خودل شي دا تعارف دا پی جنگلو د دې د پاره کوي چې ستا په ځړ کې دا خبره مضبوطه شي چې دا د چا فرمان دی د الله دا د الله تعالی کتاب دی نو چې کله د الله کتاب او د الله فرمانو نو ټول مخلوق هغه د الله غلامان نو د غلام د وجنه با د مالک او د آقا خبره پر خودلې نشي د آقا او د مالک خبره با په هر څه باندې اوچته وي اوس به خپکی ګنا ور سره به یو ټاک کو کنه خپکی ګبانا اوس لکه عام معاشره کې خبره کوم زمون مسلمانانو ورونو په دې انداز قران پیژندل نه نه دی د دې د وجنا مجبوری او غټ چیز دی تنخوا یو غټه مسله ده که یو سړی ته وای الګا تنو کړي او ته کلب باندې ستا ډیوټي ده پس شي کلب او دنا زنا او جواری او ورسره چې کمندونو شراب او دا درې واړه قران کې حرام دي او د دې سوکیداری هم حرام ده دا مکوا هغه وی زما صدا نوکری ده زما ماتا تکه وم ماتا اډر دی څه څه دې نو د اډر غلامی شو کړه الله د قران غریب نه پیژندل کنه کله قران پیژندل وي نو دغه دغه نو غریب یا کولای د بانک منیجر ته وایا ته خود سود لیکل کای او ته چې کمدنو د سود پات لور ټول چې کمدنو منشیتوب پاس کول او حفاظت کول دا ستاسو چاري د سود دی او سود حرام دی قران کې نو د سود نوکری او د سود غلامی هم حرام ده هغه وی چې دا زمونږه مجبوری ده دا زمونږ نوکری ده اوس د قران په دې طریقه نو پیژندلې قران د چا کتاب دی دا الله کتاب دی نو چې دا الله کتاب دی نو دې کې خبرې د چا دي دا الله دی نو دا به ټول خلقو د خبرو نسوي اوچاته د نور خلقو خبرې دا به علم منل شي چې د قران نه مخالف نیوي د قران نه مخالفو او چې د قران نه مخالف وي ان بیا دې کمندونو منل نشتا ځکه هغه ځای کې بیا د الله تابعداري پاتې کیږي بهرحال ډیر په تفصیل کې نزو کلن تعارف د قران کریم چې د چا د طرف نه دی د الله د طرف نه دې کې چې کومه خبره ده نو د چا ده د الله ده د جبريل په ذریعہ باندې راغله دي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ملاو شوی دی نو دا دومره لوی کتاب دی نو دا کتاب د پرې خودو کتاب قران کریم چې په دویمه طریقه باندې ځان خي خلکو ته چې وایي چې ما او پیجنې ما څه کوي او پیجنې نو دا غیر لپاره دویمه طریقه استادان او شيوخ ذکر کوي مقصد نزول قران مقصد نزول قران چې دا قران کریم سره نازل شوی دی دا قران کریم د کوم مقصد د پاره نازل شوی دی دنیا ته د دن راتلو سم مقصدو نو چې د کوم خط او د کوم کتاب مقصد اوچت وي چې د کوم خط او د کوم کتاب مقصد اوچت وي نو هغه خط او کتاب هم ډیر سوي اوچت نو قران وی چې ما پیژنې نو زما مقصد به او پیژنې چې زه سره راغلی یم د دین او نن مسلمانان نا خبر دي نن مسلمانان د قران کریم د راتلو د مقصد نه نا خبر دي زمونږه د مسلمانانو ورونو کاغه دینی طبقه ده او کاغه دنیاوی طبقه ده یعنی کزنې خلک په مونږ کې داسې دي چې هغه ډیر وخت دین لور کړی وي او ځنې په مونږ کې داسې وي چې هغه ډیر وخت دنیا له ور کړی وی دواړه مسلمانان نو زموږ په معاشره کې یو ته دیندار وي او بل ته دنیادار وي زمونږ دواړه طبقه په دې دواړو طبقو کې ډېر کم خلک د قران کریم د مقصد نه خبر دي نه دي خبر ډېر زیات چې کومه دنیا دار طبقه ده نوای چې د قران کریم دراتلو مقصد وای صرف دای منی چې لکه قران مجید بس دل راغله دي چې سړی دا ناظرز د کیو چې سړی وینو لکه خدای پاک ته رسول کوي په یو حرف باندې لس نیکي دي او سړی چې وسوي نو الله ته په نزدیکیږي ثوابونه دي په ډېر ثوابونه دي نو دا قرونو د قران مجید فائدہ تا ویلا مقصد یې څه دی دا خو چې کمندونو فائدہ شو مقصد یې څه دی راغل استل دی د دین څوک نه دی خبر او نه مونږه د ځان د خبرولو کوشش کوو ځان کړو هم نه چې ګینی دا قران دنیا ته سل راغله دی نو قران کریم دراتلو مقصد څه دی چې زمون کما دیندار طبقه ده دیندار طبقه نو هغه دا ومني او یاره بس قران مجید ډیر لوی کتاب دی قول هدایت ته پکې خو چې کوم اصلي مقصد دی مستقل پاغي باندې هغه هم ځان نه کړی ځان په نه کړی د مقصد د قران کریم نه چې دنیا ته سل راغلو دا غینه مونږ نه خبر یو د قران کریم دراتلو مقصد هغه موږ د قران نه زکو نو یو څو آیاتونه وایو سورته ابراهیم اولنی آیات کې وایي الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور لیعلم لیذکر اولل سلام نشو درې یو لا ما غوې تیر شو لتخرج الناس من الظلمات الى النور بس هغه یو لتخرج الناس من الظلمات الى النور هغه یو یا تیرې نو بس دې لندیز اجمال او دا نور بیا سره تفصیل عقل من ته سو اخلي دې کوم دلالونه شو ليدبروا او ليتذكروا اولل یو بل ور تاسو خیال ده اوس په ما وای سورۃ النساء لګ راوړو سورۃ النساء کې چې په کومه طریقه در تعالی بودلې نو چې خلق میان کې څو کې فیصله لتحکم بین الناس بما یو بل وایو سورته حدید وګورئ چې فتنه برازي صحابي تاسو کو مل مخرج منها یا رسول الله د فتنو نه وسن خلاصيګو د تیارو نه خلاصيګو څنګه نبی رسول الله متوي کتاب الله یو آیات په یو جز کې القرآن او د آیات په دوی مېسته کې السیف تور ذکر کړی دا قرآن او قتال قرآن او جنگ دا چې کمونو برغ ذکر کړی دي په دې وې د فتنو نه خلاصيږي دې آیات کې وایي قرآن سره راغلی دی چې د خلکو په مینس کې تحریک انصاف کو چلای صحیح ده ليقوم الناس بالقسط چې خلک ودرای ته نیخ کې خلک په سبا نه په انصاف اوس کچتا دا غي مولای نو به تحریک انصاف ته ثابت شو یاره خدا مولا نه دی په خدا یقین قدیم سم ځان شرمول دی یو پیره یو قاری تلاوت کو د یوفون د دفتر افتتاح وا په کراچۍ کې د یوفون د دفتر افتتاح وا انا غوی یوفون بالنذر بیا وی وی یوفون بن وقف بوم نو څه دی بوم مسلمان پاتې شوی ایمان جوړه بګی نشته تاسو خیرات ته تعالی کتاب سره سره دا سټو کې کوي دا دا لکه دا صفات شیدا او تحریف دی دا تحریف ته قران کریم کنه نو دې زنو خلقو خپل پاټولا او خپل نخل دا آیاتونه ویلي وي تل والا بم سدي کلو چې ته په خوا به چا تل نه خوانو او زنو خلقو په کیسو کتاب راغی په د کتاب آیات ته کړو لیکل وی ذالک الكتاب لا ریب فی یلکه زونو خلکو سو داګی مولا په اسوټا کې بیان کو او وی چې خلکا قسم په خدای چې دا کتاب قران دی وی دا په پوسټر چې جوړ شوی دی دا څه دی قران دی دا داګی مولا بیان کړی دی دا د خپل خوخه د پاره بتایا سنو وای په خپل خوخه چې کمندونو با آیاتونه تاویږي او را تاویږي دا ستاره پلار کتاب دی چې دا وته دا سیاړه راړی دا څوک په کې کس انصاف نه راوباسي تاریخ انصاف استا انصاف ټول عمر دې په کنټینر کې تیر کړه کنټینر زویا دا ساده غره دا چې کمنو لګیایي آیاتونه اړي او اړي آیاتونه اړي او اړي ليقوم الناس بالقسط قسط قران کریم نه قسط قران کریم نه اسلام انصاف دی او قران انصاف دی ليقوم الناس بالقسط قران دې راغله دی اسمان نه الله کتاب دی لرا لګل دی چې اودريږي خلق په انصاف ليقوم الناس بالقسط چې خلق په انصاف اودريږي بے انصافی ختم شي ظلم ختم شي وحشت بربریت ختم شي او داغي په ځای باندې انصاف راشي ليقوم الناس بالقسط دا قران کریم خپل مقصد خو چې زه سره راغلی ما چې زه سره راغلی مطلب دا ټول آیاتونه را یو ځای کا لتخرج الناس من الظلمات الى بدک آیات دای چې کمدنو مرکز دی ورپسې ګرځا تیاری کمی دی بے انصافی صدا تیار ظلم صدا تیار بے حیائی صدا تیار جہالت صدا تیار شرک صدا تیار بدعات صدا تیار رسمونه رواجونه قانون د غیر الله سره اختیار جمهوریت لارډ میکالا دا څه شي ده د دې ټول تیرونو وزي الن الن خدا بسنګ وزي ختمونه وکای چې یاسین ختم وکا سبح لله ختم وکا سورۃ مزمل ختم وکا لکی کروڑی اربی دا ختم وکا پدې باندې باندې تیارونه وځي راجم شي او دامن یو جمعه ډکته دا چې زر جمعهونه ډکا او غیر چې کمنو صرف ختمونه کوي او ولي وي چې دا تیار د قانون د غیر الله په څکو ختمو نو که ختم کړم د ختمېدو طریقه به سوي د ختمېدو لتوبینا دیم دیم لام نه رالم کنه لتو بینا د دې علم ختميږي چې بیان کوون کی د دې صاف بیان کی صاف بیان باندې پوریږي کنه شین شین غون غون صاف بیان صاف چې بیان کوون کیه صاف بیان کی نو تیاری باندې څه کیږي نو چې صاف بیان کوي صاف نو اوله مسله به کې دا کوي ليعلموا انما هو اله واحد دا دویم لام راغله چې ليعلم انما هو اله واحد دا لا اله الا الله مسله مرکزی وی په اله به خلق کوی کې ان شاء الله را روانه ده کې تیری نو موږ دا څو مسلې دي اله دې طاغوت ته دا څو خبرې زکو نو الہ چې الہ او پیژني چې د الله نه علاوه بل چاته د الہ په نظر وګوري مسله د دینه خرابېږي بس چې د الله نه علاوه بل چاته د الہ په نظر قتل معاشرت تبا دنیا تبا دار تیارو جوړ دی بس تیری په ټول د دین راځي نو چې الہ او پیجنی دا چې طریقې سره قران بیان کا چې خلک سو پیجنی نو چې بیان کوون کی بیان کو او مسلې د الہ په کې خاص کړه واضح کړه مسلې الہ زموږ د پنجاب د استادانو اصطلاح سره مسلې الہ صرف د دې قانون به چلیږي د بل چا قانون به چلیږي اقبال یو ځای کې وایي چیز ته قران چیز ته قران خواجه را پیغام مرگ نو هغه ای زمون لرا پیغام مرګ یاره جی چې دا قران د خواجهګانو بوشانو اوباهو تونی بلیت د دې خلکو مقابله کوي د دې خلکو سره کوي مقابله کوي او غیر چي شاول هم لګي پیغامي مرګ مړی ختمي چې دا دومره خلک څه کوي ختمي نو د د د د چې چار اگست تر دا قران کنه نو هغه سره څه شي دي هغه سره څه شي دي په دستګيري باندې په باندې به ساز وبرګ کم باندا چاغ سره یې شي نیوي اغا بی وصلی وی اغا بی هغه چې کمندنو وسله و سره نشته ټیکنالوژي ور سره نشته نو دستګيري بندي بے ساز و برد د دغي بیلاس او د بیخپو د دغي بیلاس او د بیخپو دستګیر قرآنی کریم نه دا هغه د سګيري کوي دا هغه ملګرتیا کوي لاس ورنی وی دا قران قران سره الله رب العزت سره یو ځای کوي چا سره یو ځای کوي الله سره نو چې الله در سره شنو بیا دې سره نه سہاجت ته چې د بل د درې غواړم په خپل کور کې هم کنار دې رب زما نو فائدہ چې تنالی نو په تدبر به تنالی په سبا تنالی تدبر تدبر وی سوچ کولو ته یو ځای کې به تفصیل راشي عمر ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي من اراد العلم فليطور القرآن من اراد العلم فليصور القرآن د چا چې د علم اراده وي نو هغه د قرآن سم واړی او راوړی واړی فليصور القرآن سم د قرآن ګوډ دی او کی ګوډ واړه راوړه قرآن علم بوته شي نصیب شي تدبر چې تش لفظونه وای تش تش چې کم دنو ټکی وای نو تدبر کېدلې نشي چې سود دې ټکو په مقصد باندې ځان کوی کړي چې په مقصد دې ځان نیوی کوی کړي نو څنګه به چې کم دنو په دې کې ته تدبر وکي نورونو قران دی لراغله چې سوچ پکې مونږ وکړو لیت لیت دبرو آیاته او نن سبا اللہ اللہ دو دو کے پلایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں تاخوں میں سجایا جاتا ہوں چې لکه څنګه د توتی ته او خارو ته څوک څه کوي خبرې کوي توتی بهر د پنجرې نموزه زمیدار کاکا با دام لټکړوي ان پاغي کې وو ول خلی بیا بدل بند نه درځي توتی کاکا یادای او بهر وتلم نه په پنجره کې په دام کې تنختم نه او دا خبره خزو تی چې توتی کاکا د پنجره نه بهر موزه زمیدار کاکا به دام لټکړې وي او پکې بس شي ون خلی او خدمه دې توتی کاکا څه شوی دی قران وی وی دا زما د مینې داوی او قانون د غیر داو زما د مینې او قانون د غیر وی اے ساوی رسوا کرتے ہیں دغه شان چې کمندونو دی مسلمانانو ز ذلیل کړم اے ساوی ستایا جاتا دا سه ورن زولم او تکلیف کړم نو قران کریم رونو دا پیل نه راغله چې صرف چې کمندنو دا یو ګونز د بکی او دا کوا او نور خیر خیریت ته نور کته دا انګريز غلامی او کته دا ارچا غلامی نه قران کریم دیر راغله دی چې د صرف او صرف د الله غلامی خي دی له الله قانون خي دی له الله رب العزت غلامی خي او د زندګۍ په هر لار کې خي د ژوند په هر لار کې خي سورۃ النحل ګوري لګ آیت نمبر 89 89 یو کم نوی وضبط وضاحت سے کم دینو کامل وضاحت لکل شئین دا ہر مسئلے دا ہر دا ندا من سرا نن سبا چې کم دینو یو دوکه کیږي هغه دوکه دا ده چې مونږ ته ویل کیږي چې قران مجید صرف د آخرت د سمولو کتاب دی انو بیا ور سره یو ټل مونږ یو خبره بلو میوځي کو چې نو دنیا کې خو چې سړی اوسېږي نو خامخا دنیا لوم سمنډه او تړله وهلو نو درې مو ور سره بیا یو ځای شي د دې دوړو نتیجه ده چې خبره دا څه ده چې بس آخرت کو ټیک ته لگاوم کو خلا کوز دی دنیا کې اوسېګو نو بس یو ټک نیمبا چې تایات قتل یا نه قتل او نور ټول رز بمنګ سکیو دنیا او دا ور سره بیا شي چې زمونږ دا دنیا چې دا نو دې کې د قران مجید سکار نشي دا مون سره دوکه کیږي لکه چې لکه زوم پرس کوالا بلوم والا چې مونږ بیان کوو نو مونږ خلکو توایو ټول ورځ دکان کې ناشته ټول ورځ چې کمندونو پټي کې ناشته ټول ورځ چې کمندونو په سکول او په کالج کې ناشته ټول ورځ چې کمندونو نو کرای کې لوک خدا آخرت فکروم پیدا کا تا قران کوم راواله کنه لکه مونږ مو وایو دا صرف چاله دی آخرت نه نه بایسد نه قران کریم او قرآنی علوم دا چې څنګه آخرت کامیابی ده دک شان ته دا د دنیا کامیابی هم ده او د دې راغستون کی نه په دنیا کې خوار شوی دي او نه په آخرت کې خواري دي با او د دې مغرضین د دین انکار کوونکي په دنیا کې هم تباہي او په آخرت کې هم تباہي د دین دنیا خسته کېدل شي او نه آخرت خسته کېدل شي دنیا خسته کېدل دې ته نه وي چې د سړی چې کمندنو جامه پتلونی خاخه غوستي وي او روپۍ ور سره ډیری وي او شرابونه او کبابونه وي دې ته دنیا خسته کېدل نه وایي دنیا خسته کېدل د زړه د خوشحالۍ نوم دی د زړه د اطمینان نوم دی او اطمینان صرف قران والا سره دی اطمینان قران والا سره دی چې د قران نه اعراض دي د قران رو گردانی وي نو هغه ته اطمینان نشي ملاوېدلی هغه به همیشه په خوف او په حزن کې وي دا د الله د دوستانو قانون دی چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون په دنیا کې به په هم خوف نه وي په آخرت کې به په هم خوف نه وي په دنیا کې به په غم نه وي په آخرت کې به په غم نه وي دا د قران والا خبره دا موږ نن د چاپیر چللا د ماحول نه متاثر یو نو موږ وایو قران صرف د آخرت کتاب دی منګه شورا د پاره پیړ جوړو زموږ استاد محترم نیلوی صاحب رحمه الله تعالی الته ما پیړ جوړو هغه من پیدا شیر لیکو نمار ته دا شیر داسې وی چې معزز ته زمانه میں حامل قرآن ہو کر ما ته وی عامر بھائی آپ غلط پڑھ رہے ہو ایسا نہیں ہے یہ ہے او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر ماور توی جی د دې تاریخ قرآن او د حامل قرآن مقابله ډیره مزیدار جوړیږي او زمونږ دي ترغیب ال قرآن مقصد دی نو چې دواړو جملو کې دا قرآن راشي نو خیر دی دا څه د قرآن ټکه خو نه دی چې بدون به کې جایز نه دی خو د اقبال شعر دی مونږ به کې لګ تیګړي عمر عمر بدل لا بدل نو نیلو صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائل وی آپ اس شعر کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہو وی اس شعر میں ایک فلسفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ تارک قرآن سر سے مسلمہ ہے ہی نہیں تارک قرآن سر سے مسلمہ ہے ہی نہیں او معزز ته زمانه میں مسلمان ہو کر مسلمانی سوا چې قران راغسته او اور هم خوار ہوئے تارک قران ہو کر مون خوار شو زګه چې مون قران پرې خدا پرې خدا مون خدا راغسته نه وایم نه ختمونه نه کیږي هر وخت بینت سار بلا ختمونه زور دلوما بیګام بلا شیو هغه وخت ختمونه څنګه پرې خو دې یا څنګه پرې خو دې اپر بدل سړي قانون د قران نشته قانون د قران نشته بیا مرقات کې مولا علی قاری رحمه الله یو ځای کې ذکر کړي من ترک القرآن فقد ضل سعیه من ترک القرآن فقد ظل سعیه وحل یترک القرآن من کان مسلما من ترک القرآن فقد ظل سعیه چاچ قرآن پر خلو دنیا امتبان و آخرت امتبان وحل یترک القرآن من کان مسلما مسلمان به هم لا قران پریک دی اقبال فلسفه راوته کنه وهل يترك القران من كان مسلما قران مسلمان مسلمان په بلا سپریګ دي قران پریګ دي نو دا چې کمنو مونږ سره یو فلانینګ کیږي دا مونږ ته یو منصوبه جوړاله چې اسلام ایمان قران او حدیث دا صرف د آخرت د پاره دي دا ګور د انګريز چال دی او دا د سیکولریزم د ملا تیر دی سیکولر خلک هغه دا چې کمونو راغسته دا چې بای دا دنیا هم سمول غواړي دې کې موږ وخت تیرو نو د دې د سماولو لپاره موږ سره سړي خورازي چې د دې لپاره لږ سوچ وکړو د دې دنیا د سماولو لپاره لتخرج الناس من الظلمات الى تا سره چې سړي نو دا تیار ده قران کې چې سړي نو دا سره رڼا ده قران کې چې سدي نو دا رڼا ده قران کې چې سدي نو دا صدا رڼا ده نو قران کریم الله رب العزت د دنیا د آخرت د ټول سمول د بار را لګل دي تی بیان لکل تی بیان لکل شای سورۃ یوسف اخیری آیات کې وایي ولكن تصديق الذي بين يديه خدا رښتین ولی دا کتابونو چې مخ کې تیر شوی دی هغه ویلی چې کتاب برازي نو دا راغې وتفصيل كل شيء او جدا جدا واضح واضح بیان کړی دا هر مسله اوم د دین او اوم د دنیا اوم د دنیا او هم د آخرت دا ټول واضح واضح ذکر دي خودنه دا تربیت ته او هدایت ته په دنیا کې د ټول سيزونو د پاره ټول سيزونه جمعات اجرا کور غم خادي یوازې ژوند د ګډي او د شریکي ژوند سیاست معاشرت قیادت دې ټول الله رب العزت سره لګل دي قران په دې ټولو کې کې یو سړی خپل خبر راو باسي نو مې یبتغي غیر الاسلام دینا فلا يقبل من او نشي قبل اوله ان قبول قران کریم دار یو سیز لار خودلې ده نو دا د دې بارونو راغله دي چې موږ دا قران کریم زدکو او د دې راځي کومنه موږ خپل ژوند جوړ کو دا ما او تا تا مقصد زندگی خي د خپل ژوند مقصد را تخي د دې لپاره چې کومنه دا قران کریم راغله دي نو په تعارف کې می په پیجنګلو کې می دویمه خبره دا وکړه مقصد د قران چې قران راغله سلوي نو لوی هدف لري لوی مرام لري لوی لري مرام لري لوی هدف لري لوی مرام لري لوی مقصد لري نو ډیر لوی کتاب دی د ټولي دنیا د زندګۍ د ټولي زندګۍ راهنمایي ده په دې کې لار خودلې ده طریقې چې کمندونو خودلې ده اوس ازان له خبره ده چې موږ مسلمانانو چې کمندونو هغه پرې خودو درېمه خبره درېمه خبره